بدمان شي ناسیال انعام تعالیهم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین چې نه دي غضب والا او نه دي ګمراهانو دا دواړه دي دا برتر برابر کړو څوک پوي کنه ها تا وکړو ها دا د قران مینه ده چې چې قران خلی کنه نه برداشت کوي چې خنه لګي نه بیا تارو شو کوي پیدا کوړه کیو منحوسو نو ما به درس کو نه هغه کړپ شو تار به شو کو خبره نه تار خو کور ته تلم نو کور کې به درس بن شو دای د قران دشمنان پار رنگ کی پار جام کی اے دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پلار دا کسانو چې ته انعام کړې په دیو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی غضب والا او ندی گمراهانو نو غیر مغضوب علیهم داسې انم تعالیهم چې نه دی غضب والا او نه دی گمراهان دا معنی صفت شو او چې بدل شي غیر مغضوب علیهم ولا الضالین الذين انم تعالیهم سوق دي غیر مغضوب علیهم نه دی غضب والا او نه دی گمراهان دا معنی د بدل شو غیر المغضوب علیهم ندی غضب والا ولزوالین او ندی گمراهانو مغضوب علیهم او زوالین سوق دي نو مخکې موږ دا خبره کړو چې بعضی خلک قران په شان نزول پورې خاص کړي چې دین مراد دادی جمهور مسلک داري چې د نبی علی السلام نه تفسیر دا نقل لې چې مغضوب علیهم يهود دي او ظالین نسوارا دي نو اغي مغضوب علیم خاص کې په يهودو پورې او زوالین خاص کې په نسوارو پورې غیر مغضوب علیم چې ندي مغضوب علیهم چې يهودو ولا زوالین او ندي گمراهان چې هغه نسواراو مغضوب علیم سوق دي يهود او زوالین سوق دي نسوارا لیکن دا مطلب نه دی چې آیات په يهودو نه سوارو پورې خاص نه د يهودو صفاتونه هر زمانه کې چې چا کې رالو ناغه مغضوب علیهم دي د نسوارو صفاتونه هر زمانه کې چا کې رالو ناغه سني هغه ظالین دي د دیو جنا تفسیر عثماني والا د دې آیات تشریح کې نقل کړ دي چې مراد مغضوب علیهم نه اخلق ده چې سره د علم نه گمراه شي او د ظالم نه خلق دی چې هغه بغیر د علم نه گمراه شي لیکن چې سره د علم نه گمراه شي نو يهود پای کې ممتاز فرقه وا تفسیر عثماني والوي د دې دلان دي اور المغضوب علیهم سے یہود اور ظالین سے نسوارم را دیں دیگر آیات اور روایت اس پر شاہد ہے اور سرات مستقیم سے محرومی کل دو طرح پر ہوتی ہے سرات مستقیم نے محرومی پر دو طریقے معنی کی گئی عدم علم یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ یا خو په نه چې صراط مستقیم نه وړي او یا چې دینو جان بوج کر کوئی فرقہ گمراه یا سره د علم نه گمراه شي پچھلا ان دونوں سے خارج نہیں ہے ویلا رسونی دے دون خارج نه دي سنسوارات و جاول میں نسوارا پاول کې چې سره علم نه گمراه شيو نسوارا په اوله فرقه کې ممتاز دي چې به علم گمراه شي دي نو مراد د مغضوب عالم نه خلک دي چې سر د علم نه گمراه شي دي کاغه يهود دي او کاغه نور مليان دي دنیا دا لکه ما تاسو سمخ کې ویلو شاه ولی الله رحمت الله علیه فوز الکبیر کې هغه نقل کړ دي اتلسمه صفحه د فوز الکبیر کې هغه وایي وبالجمله فإن شیطان تران موزج اليهود فانظر الى علماء السوء کله يهود نمونه لیدل غواړي ناکار مليانو ته وګوره من الذين يطلبون الدنيا بالدين ا خلق دي چې هغه دنیا په دین باندې سګي طلب کوي یطلبون دنیا بدین او بیا ورپسې دویشتمه صفحه کې وایي وین شیطان تران موزجن لهذا الفریق که غواړي چې د نسواراو نمونه ویني فانظر اليوم الى اولاد المشايخ نبیا د مشایخ هغه بچو ته وګورئ ما ذي ظنون بیا بایهم صلاح قسم سره ورشي ګناګارې غي پیسې روزي نه ګناوي سوي د قران بیان یو تاسو خبرې کوي یا خاموش یې راشي قران ته کینې قران درواله تاسو خو سي روزي دراغلی نو ګنا وړي و قران جی بیانې او سره خبرې ګناګاری ها نو راځته ګناه به وسې وا سیروجل لغلی ګناه په سر وسې بشتره به ګناه ډک وسې نو غیر مغضوب علیهم ولا الضالین مغضوب علیهم اخلق دې چې هغه سره دې علم نه گمراه شو چې يهود په دې کې ممتاز فرقه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وی زوالین هغه خلق دې چې بغیر د علم نه گمراه شیو چې نسوارا پدې کې ممتاز فرقه وا او پدې کې دا اوچتو وګوره قران پاک کې د زلالت اسباب ذکر کړ دي بیا وګورو چې دا د زلالت اسباب يهودو کې راغلیو نسواراو کې جاغي زوالین دي کدی وخت کې چا کېرالو جاغ زوالین دي د غضب اسباب قران ذکر کوي نو د غضب اسباب هغه وخت کې يهودو کې راغلي او هغه مغضوب عليهم دي او دی وخت کې چې د غضب اسباب بچا کې رالو هغه سدي هغه مغضوب عليهم دي وګورئ اسباب دو غضب او د زلالت قران نقل کوي د غضب او د زلالت اسباب د غضب اسباب قران تقریبا ولس اسباب نقل کړلی اسباب د غضب اسباب د غضب دولس دولس اسباب د غضب دي او د زلالت اسباب قران ذکر کړی ولس وګورئ د غضب اسباب یو سبب څه دی تبديل د نعمت د الله چې د الله نعمت بدلی دا سبب دی د غضب الله په غضب کوي سوره بقره کې یو شپه تم یاد کی بقره یو شپه تم قال تستبدلون الذي وعدنا بالذي هو خير تاسو اخلی هغه شی چې هغه معمولی هغه شی چې هغه غره معمولی اخلی وګوره نعمت د الله بدل کو من سلوه بدل کړو سبزی واسطه قران سوئی وباو بغضب من الله اخته شو دوی په غضب د الله نو تبديل د الله د نعمت سبب شو د غضب د الله نعمت بدلو نو غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب والا چې د الله نعمت بدلای او د الله نعمت بدل کړو غضب به شو نن چې د الله نعمت بدلی قران د الله نعمت دی دا نعمت پریدي او ځان له خبره اخلي په دغه غضب نکی هغه د الله نعمت بدل کړو غضب بشو الله ولې اوس ور کړو هغه بل صاحب اغسو او دیم نمبر وګورئ کفر بالمنزل د قران نه انکار کول عنادن دا سو د غضب دی بقره کې وګورئ نوی آیات کې بقره نوی آیات اختشول په غضب سره د بل غضب نه د غضب سبب څه شو سبب د غضب کفر بالمنزل انادن ایک پور بما انزل الله بغیان انکار یو خدا کتاب چې الله را لګلو د وجزت نه د قران انکار وکړو نو دا سبب شو د پاره د غضب الله په غضب وکړو هغه څوک چې قتل کی مؤمن لره پقص فجزاء جهنم بدل راغه د جهنم خالدن فی همیشه وي دی کې چې مؤمن په قص باندې قتلې د جزاء جهنم دی قتل د مؤمن کې قصدن سلورم سبب د غضب سره النفرتو ان الدين الحق د دین حقانه نفرت کوي او پاره کې تانه کوي اعتراضات کوي سوره مائده شپږم آیات کې سوره مائده شپږم آیات سوره مائده شپږم آیات چې په دین اعتراض کوي او نفرت نه کوي چې د قران نه نفرت کوي د دین حق نه نفرت کوي نه الله وایي وغضب علی غضب د الله دی په دو دا زما د غضب لاندې راغله زما د غصې او زما د قهر لاندې راغله او پنځم افتراء الله چې په الله دروغ جوړي سبب د غضب دی سورہ اعراف یو سل دو پنځوسم کې سورہ اعراف یو سل دو پنځوسم نرسیږي واغی تا غضب د طرف درم نه چې په الله درو جوړي او وکذالک نزل مفترین دا شان جزاء ور کو جوړون کولا چې په الله درو جوړي دا او دغه سره نو غضب سره غیر مغضوب علیهم ندی غضب والا چې په الله درو جوړی داغي دلار نو بچکا داغي د مرګتیا نو بچکا شپغم الیاس من الاخره چې د قیامت نه نو امید دی قیامت د دې نو امیدي کوي تیارې ول نه کوي دا سبب د غضب دی بیا لسم یاد یا ایو الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله علیهم ایمان والو دوسی مکو دا قوم سره چې غضب کړی دی الله پاغي قد یسو من الاخرته ناامیدی د اخرتنا کما یسل کفار لکه ناامیدی کافر من اصحاب القبور د پورته کېدو د قبرونو والا څنګه چې کافر د پورته کېدو د قبرونو والا نه ناامید دي دا شان دیو د آخرت نه ناامید دي غیر مغضوب علیهم نه دی غضب والا چې نا امید دي د آخرت نه چې د آخرت نه نا امیدي کوي نو داغو دلار نو بچکا الیاس من الاخرت او اومو الجدال مع النبی چې د پیغمبر سره جګړه کوي پاسمای شرکیو کې الجدال مع النبي فی الاسماء الشرکیه جګړه کې د پیغمبر سره په شرکی الفاظو کې اوم نمبر سوره اعراف کې وګور یو سل یو یو یا نمبر آیت 71 اعراف 71 سوره اعراف آیات 71 کې وګوره البته آیات 71 یو او یا قال قد وقع عليكم من ربكم رسو غضب وی الله ویل ورته پیغمبر ثابت شي په تاسو نوح علی السلام ورته وی ثابت شي په تاسو ویل ورته ویل ورته پیغمبر حضرت هود علیہ السلام قال ویل هود علیہ السلام قد وقالکم صاحب شی بتا سو دربنا ریس و غضب غند و غضب غضب پول راغلو اتو جاجلوننی فی اسماء سمیتموا جګړه کوئی ما سره پاغه نمونو کې چې تاسو یې خو دې مشرانو دا نمونه خو تاسو یې خو دې تاسو مشرانو یې خو دې ما سره دې کې جګړه کوئ ما نزل الله بیا من سلطان الله په دې دلیل نه درالې غلې نه درالې غلې الله په دې مان څه دلیل دلیل بنشتا نګورا په اسماء شر شرکیو کې جګړه کول دا سو د سنې د غضب غیر مغضوب علیهم ندی غضب والا چې جنگ کوي په شرکی کلماتو کې په شرکی الفاظو کې جګړه کوي په شرکی الفاظو روان دي دا دی مغضوب بیا علیم غضب والا اتم سبب د غضب سره ارتداد د دین حق نه اوړي لکه سوره نحل کې وګورئ یو سرش پغم نمبر آیات نحل یو شل یو سرش پغم من کفر بالله من بعد ایمانی هغه څوک چې انکار کوي د الله نه پس د ایمان الا من اکره وقلب مطمئن بالایمان هغه څوک چې انکار کوي په الله پس د ایمان واوړېدو ها ها هغه څوک نو چې دا غړ مطمئنی ولکن من شرحا بالکفر صدرا چا چې کولا وکړه کفر ته سینا واوړې نفعلهم غضب من الله پدیو د الله غضب دی غضب بچا دی چې کفر ته سینا کولا وکي کفر واخلی کفر قبول کی نه پدې د الله غضب سورته انفال کې وګورئ 14 آیات کې چې کافر ته شاکې سورې انفال 14 آیات ومن یولیم یوم یدین دبرا هغه څوک چې واړی کافر وتا په وخت د جنگ کې شه یوم یدین په وخت د جنگ کې یوم نه مراد مطلق وقت دی دانه چې د ورځې شاړې نه غضب دی په او چې د شپې نه خیر دی نه ورځ کې او شپه دوانو کې دشمن د شاکول من دي الا متحرفان ورپسې وای فقد باب غضب من الله اختشب غضب د الله چې دشمن ته شاکې د الله غضب دی په دغه ځای بچاوي چې دشمن ته شاګردي غیر مغضوب علیهم چې نه دی غضب والا چې شاکی دشمن ته داغي د مرګ تیانه بچ کی غیر مغضوب علیهم او لسمو اخلاف الموعد مع النبي اخلاف الموعد مع النبي پیغمبر سره لوس کی خلاف کئ دا سبب د غضب دی لکه سوره طه شپږتیا نمبر آیات کې سوره طه شپږتیا کې پیغمبر سره لوس کی خلاف کئ فرجا موسی الى قومي غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افتوال علیکم العهد ام اردتم ایهل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی تاو زما د لوس خلاف کو نو غواړی چې د الله غضب پتا سورا شي غیر مغضوب علیهم چې نه دی غضب والا چې خلاف کوي په لوس کې د پیغمبر سره د پیغمبر سره لوس کې خلاف کوي دا شانتی ولسم المحاجا فی الله دا الله په توحید کې جګړه کوي دا الله توحید کې جګړه کوي سو د غضب دی حامیم شورا شپاړسم یاد کې حامیم شورا شپاړسم آیات والذین یحاجون فی الله هغه کسان چې جګړه کوي په الله د الله په توحید کې من بعد مستجیب له پس دا غنا چې قبول شي دي دا الله په توحید کې جګړه کوي توحید دا الله منل شي دی انبیاء علیهم السلام راغلی او خلکو دا غي پیغام منل نه او د خلاف کوي نو حجتهم داحدتون در ربهم علی غضب پدیومان یا غضب غضب بچا دي چې هغه په توحید کې جګړه کې المحاجه فی الله غیر مغضوب علیهم نه دی غضب والا جګړه کې د الله په توحید کې دولسم نمبر الطغیان فی رزق الله دا الله پر رزق کې سرکشي کول سورۃ طه یو اتیا نمبر آیات کې سورۃ طه یو اتیا نمبر آیات کې الطغیان فی رزق الله دا الله په رزق کې سرکشي کول کولو من طیبات ما رزقناکم خورئ مزنا کا چې خوراک مې درکړل تاسو ته ولا تدغوا فی سرکشی مکوې پدې کې فیحل علیکم غضبی نازل بشی بتاو زما غضب پتا سو به زما غضب راشي ګوره غضب بچاو وي چې دا الله پریزه کې سرکشي کوي دا الله پر در کې الله ورکه د بلفنو خوراک الله در کړل رزق الله در کړل ادب کې د بل برخه کې د بلی سبا کې ورکه دا دولس اسباب د چا شو د غضب نو جمهور چې آیات خاص کړ دې په يهودو پورې دا مطلب نه دی چې دا آیات په يهودو پورې خاص دی بل چاره اوس نو ورځي نه نه د يهودو صفاتونو ګوره قران ذکر کړی اسباب د غضب دولس مون بیان کو چا کې چې دا سبب راغی ناغه مغضوب علیم دی کغار سوک دی دغه شانتی وګوره د زلال اسباب ولس اسباب د زلال قران ذکر کړی